عاجله او کامله شفا ورنصیب کړي د اسلامی امارت د مؤسس او محترم مشر امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله د رحلت لامل ټول مسلمانانو ته د تسلیت او تعزیت مراتب وړاندې کوم او هر چا چې په دې ستر غم کې له موږ سره خواخوږي ښودلې او د اسلامي امارت په متحد ساتلو کې یې را سره مرسته کړې له هغو ټولو نه مننه کوم الله تعالی دی ټولو ته عظیم اجر ورکړي او د علی قدر امیر المؤمنین رحمه الله لپاره د الله تعالی څخه د مغفرت او مرحمت هیله لرم الله تعالی دی د د ستر اسلامی او جهادي خدمتونه او په دې مقدسه لار کې ټول ستړیاوي قبولي او عالی درجات نصیب کړي درنې کورنۍ ته دی الله تعالی صبر جمیل او غره بدله ورکړي امین یا رب العالمین غواړم لدی لوی دینی مناسبت او فرصت نه په استفادې سره د افغانستان د ورستیو جهادي او سیاسي پیښو په اړه د اسلامی امارت د مواقفو څرګندونه وکړم مسلمانانو ورونو څوارلس کاله کیږي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د اشغالګرو په وړاندې د افغان مسلمان ولس جهاد تر واحد قیادت لاندې دوام لري په دې کې شک نشته چې په دې سختو حالاتو کې د مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله قیادت او رهبری د هغه د خلوص کلک عزم او ځانګړي معنوي مقام وجه او کارنامه وه چې د اسلامی امارت نظامی، سیاسی، فرهنګي، اداري او نورې بیلابیلې چارې په ډیره ښه توګه تنظیم او رهبري کولې. د مرحوم امیر المؤمنین ترڅنګ د اسلامی امارت د رهبری شورا غړي لوړ رتبه مشران جهادي قمندانان مسئولین د سنگرونو مجاهدین او افغان مجاهد ولس په ډیر اخلاص صداقت او وفاداری سره ودرېدل ترڅو یې په ګډه د الله تعالی په نصرت دا سپیڅلی کاروان له سختو پړاوونو راتیر او د مسلمانانو په مادي او معنوي مرسته یې د سرتاسري فتح منزل ته نږدې کړ اوس چې د اسلامي امارت د زعیم په حیث زما پر اوږو کوم دروند بار ایښودل شوی دی زه یو ځل بیا تکراروم چې په دې سختو شرایطو او حساس وضعیت کې د الله تعالی له نصرت او د ملګرو له همکارۍ پرته د دغه مسؤلیت انجامول په یوازې توګه ممکن نه دي نو ځکه لکه څنګه چې د اسلامي امارت له منصوبینو مسؤلینو او مجاهدینو څخه د همکاري او دعاو خواست کوم له ټولو خواخوږو علما کرامو پوهانو او د نظر له خاوندانو مې غوښتنه ده چې د اسلامي امارت د سالمې رهبرۍ او په نظامي سیاسي تعلیمي تربیوي فرهنګي، اقتصادي او نورو اجتماعي برخو کې د مثبت، معیاري او موثر خدمت په ترسره کولو، پلانونو جوړولو او د هغو د تعمیل په برخه کې خپلې ګټورې مشورې، طرحې او عملي مرستې راڅخه ونه سپموي. اسلامي امارت نه یوازې جهادي او سیاسي خوځښت دی، بلکې د خپل مسلمان ولس د بیدارۍ، تربیې او هر اړخیزې ترقۍ ارمانونو ته ژمن نظام دی. چې باید د خپل ولس د نیکمرغۍ هوساینې او پرمختګ په چارو کې ورسره همکاري وکړای شي او په دغه ګډ کور کې د ټولو پرګنو همدارنګه د عصري او دینی استعدادونو ترمنځ نزدېکت هماهنګي او کلکه همکاري موجوده شي زه خپل ټولو مجاهدینو او ولس ته ډاډ ورکوم چې د الله تعالی په توفیق سره به تر خپله وسه په مقدس شریعت د عمل کولو کوشش کوم د علی قدر امیر المؤمنین رحمه الله لاره به تعقیبوم سب به لکه مخکې چې متحد وو همداسې به ان شاء الله متحد ساتم او د علما کرامو د اسلامي لارښوونو په رڼا کې به خپلې چارې پر مخ وړم دا چې د اشغال په وړاندې زموږ څوارلس کلن جهاد بریالیتوب ته نږدې شوی او دښمن په هر ډګر کې ماته خوړلې اوس هڅه کوي چې له تبلیغاتي حربو نه په استفادې د مجاهدینو ترمنځ د بې اتفاقۍ او بې باورۍ فضا رامنځته کړي د مجاهدینو په واحد صف کې د انشعاب بې بنیاد افواهات په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خپروي ټول ملت او مجاهدین باید د دشمن دغه ډول دسیسو او پلانونو ته پوره متوجه وي په خاص ډول هغه ملګري چې ګیلې لري په هغوی باندې غږ کوم چې د دشمن د تبلیغاتي او نور شیطاني دسیسو مخه دې ونیسي ځکه اسلامي امارت زموږ او ستاسو په قربانیو روان شوی مشترک کاروان دی زموږ ستاسو او ټول کړېدلي ولس عزت او حیثیت د همدې کور په متحد ساتلو کې دی په دې حساسو شیبو کې خپل سپ متحد او یو موټی وساتئ ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی له ډیرو بدګمانیو ځان وساتئ ځکه په یقین سره ځینې بدګمانۍ ګناه دي د مؤمنانو او د الله تعالی د مکلفو بندگانو په حیث دا زموږ وجیبه ده چې متحد او یو موټی واوسو د قومي سمتي او ژبنیو تعصبونو څخه باید په کلکه ځان وساتو د خپل ولس باید زیات خیال ولرو او په سر یې د شفقت لاس تیر کړو د کابل اداره اشغالګر او ځینې نور مفسد عناصر د هیواد په بیلابیلو برخو کې زموږ مظلوم هیوادوال په یو او بل نامه ټکوي عام ولس ته د دشمن په نظر ګوري د ژوند حق ځینې اخلي او په ناحقه تورونه یې بندیخانو ته اچوي د بند په دوران کې غیر انساني چلند ورسره کوي حتی د مظلوم ولس بندیان په بیرحمانه او وحشانه توګه په شهادت رسوي همدارنګه ځینې مفسد کسان او مغرضې استخباراتي کړۍ د مجاهدینو د بدنامۍ لپاره هم بې ګناه خلک ازاروي موږ دغه ټولې ظالمانه کړنې نه تنها دا چې په کلکو ټکو غندو بلکې عاملینو ته به له اسلامي اصولو سره سم سزا ورکوو انشاء الله او که د مجاهدینو په صف کې څوک د ملکي تلفاتو په برخه کې بې پروايي وکړي یا قصدي عمل وکړي یا له بندیانو سره غیر شرعي چلند وکړي موږ به یې جدي پوښتنه کوو او د مقدس شریعت پر رڼا کې به سزا ورکوو موږ به خپل سب په پاکو او مخلصو انسانانو تقویه کوو او د بیلارې کسانو ملګرتیا ته چې د مجاهدینو په نامه غیر شرعي اعمال ترسره کوي هیڅ اړتیا نه لرو او په کلکه به یې مخه نیسو انشاء الله د کابل اداره اشغالګر او ځینې نور مفسد عناصر د هیواد په بیلابیلو برخو کې مجاهدینو ته په هیڅ کار کې اجازه نشته چې له خپل ځانه داسې اجراءات وکړي چې له مقدس شریعت سره په ټکر کې وي او یا مو داسې مصلحت سنجولی وي چې الله جل جلاله پرې ناراضه کیږي او ستاسو نفسونه پرې خوشحاله کیږي هغه که د خپلو ملګرو په منځ کې وي که له عام ولس سره وي حتی د دښمن سره به داسې چلند نه کوئ چې د الله تعالی ناراضي ورکې راځي د نرمۍ پر ځای به نرمي کوئ او د سختۍ پر ځای به سختي کوئ هر عمل به د اسلامي قانون او نبوي اخلاقو په رڼا کې کوي جنگ پر موږ باندې تحمیل شوی په اسلامي حکومت او ملت مو تیری شوی خاوره مو اشغال شوی نو په هر لحاظ او هر قانون دا حق لرو چې له خپلې عقیدې او خپلې خاورې نه دفاع وکړو ازادي ترلاسه کړو او شرعي نظام حاکم کړو داسې افغان شموله شرعي نظام چې تر سیوري لاندې د ټول ولس حقه حقوق خوندي وي او له یو بل سره د مینې او ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړي د هغوی د ارادي ممثل او د استقلال او ځمکني تمامیت مدافع او د خپلو ټولو شرعي جهادي او ملي مصالحو د تحفظ ترڅنګ له نړیوالو سره د مثبت تعامل وړتیا ولري اشغالګر او د هغوی داخلي همکاران چې د مجاهدینو په وړاندې یې کلکه ماته خوړلې اوس هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې زموږ فتوحات زموږ شمالي ګاونډیانو ته د خطر په توګه معرفي کړي او په دې ډول یې د ځان ملګري کړي خو زموږ ګاونډیانو ته زموږ پالیسي واضحه ده او موږ باید زموږ د دښمنانو په ژبو ونه پیژني د هیواد د نوي نسل لپاره دینی او عصري زده کړې لوی او جدي ضرورت دی زه د اسلامي امارت په مجاهدینو غږ کوم چې په خپلو سیمو کې د دینی او عصري تعلیم لپاره زمینه برابره او مرسته ورسره وکړي د هیواد پوهان متدینه تعلیمي طبقه ملي سوداګر او ټول مسلکي او فني کسان د دې هیواد د راتلونکي معماران دي مجاهدین به د استعدادونو قدر او د شتمنیو ساتنه کوي ټول دی په ډاډه زړه فعالیت او خدمت کوي اسلامي امارت ټول عام المنفعه او شخصي تأسیسات او خدمات د ولس حق او ملي شتمني بولي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې زیان ورته ورسوي د بیغرضه خیریه مؤسساتو او اهل خیر هغه خدمتونه چې زموږ د ولس د خیر او هوسایي لپاره تر سره کوي د قدر وړ دي او د کارونو د تسهیل په مورد کې ورسره مرسته کوو موږ په افغانستان کې د اشغالګرو هر ډول موجودیت د افغانستان او ټولې سیمې په خلاف یو جګړه زیږوونکی او جګړه اوږدوونکی عامل ګڼو ځکه د سیمې د سالمیت لپاره قطعي ګواښ او یقیني زیان دی نو هر هغه څوک چې د افغانستان او سیمې آرامي او سوکالي غواړي هغوی باید له افغانانو سره د اشغال په خاتمه کې مرسته وکړي اسلامي امارت له خپلو نورو فعالیتونو سره په څنګ کې سیاسي هلې ځلې هم کوي او په دې لاره کې یې وار له مخې عملي ګامونه هم اخیستي دي او د دې کار لپاره د اسلامي امارت سیاسي دفتر ځانګړی دفتر دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې په فعالیت بوخت دی او له بیلابیلو جهتونو سره د رابطې او مذاکراتو واک مو ورکړی دی سیاسي دفتر د اسلامي امارت دا پیغام هر چا ته رسولی چې موږ له ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو سره حسنه او مشروع روابط غواړو او غوښتنه کوو چې زموږ د ځورېدلي او جنګ ځپلي هیواد څخه د اشغال په خاتمه کې د نړۍ د آزاد ضمیر خاوندان مرسته راسره وکړي موږ به د مذاکراتو په اړه له وخت او تقاضا سره سم هغه پالیسی پر مخ بیایو چې د مقدس شریعت له اصولو جهادي ارمانونو او ملي ګټو سره سمون ولري اسلامي امارت په دې باور لري چې که د وطن اشغال نه وي د افغانانو خپلمنځي ستونزې د هغوی د خپلمنځي تفاهم په وسیله حل کېدای شي د افغان لانجې د هوارۍ په پلمه هر ډول خارجي فشار نه یوازې دا چې ستونزه نشي حل کولی بلکې د نورو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ګرځي د کابل اداره که غواړي چې په هیواد کې جګړه ختمه او سوله راشي نو د جګړې پای ته رسول د اشغال په پای ته رسولو او له اشغالګرو سره د هر ډول پوځي او امنیتي تړونونو په پسخه کولو کې ممکن دی دا چې په خوله د سولې شعارونه ورکول کیږي او په عمل کې د جګړې سنګرونه د سمتي قومي مذهبي او تنظیمي جګړو په اور ګرم ساتل کیږي خپل سرو بدنامو جګړه مارانو او بې مهاره ملیشو ته اختیارات او امکانات ورکول کیږي او مظلوم ولس پرې ځورول کیږي دا په سوله باندې له ملنډو وهلو پرته بل مفهوم نه لري د اشغال تر سیوري لاندې د مختلفو ډلو ټپلو را پیدا کول او د مجاهدینو په خلاف د هغوی جنګول په افغانستان کې د امریکایانو د نیابتي جګړې د تداوم لپاره د اشغالګرو وروستۍ دسیسه ده چې له افغانانو څخه د انتقام په غرض یې عملي کوي خو ان شاء الله افغان مسلمان ولس به د خپل وحدت په ټینګښت سره دا دسیسه هم داسې ناکاموي لکه د اشغالګرو نورې ټولې هڅې چې یې د ناکامۍ سره مخ کړې افغانان باید هوښیار وسی د اشغالګرو هوادونو خفیه کړۍ زموږ ملت په لوی لاس د قوم قبیلې او سمپالنې په ناروغۍ اخته کول غواړي او زموږ د واحد هواد تجزیې ته لار هواروي آن تر دې چې اوس غواړي زموږ د تاریخي اسلامي هواد اسلامي او افغاني تشخص هم متنازع کړي چې ښه بیلګه یې اوسنۍ برېښنایي تذکرې دي اشغالګرو په تیرو څوارلسو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرستو له اعلان سره سره په افغانستان کې هیڅ کوم داسې اساسي کار نه دی کړی چې افغانانو ته تلپاتې او اساسي ګټه ولري هره پروژه لنډمهاله بې کیفیته او غولونکې وه البته د فکري تخریب او خپلمنځي دښمنۍ لپاره پوره زهر وشیندل امریکایان او د هغوی ټول اتلافیان باید دلته د دوی په خپل اعتراف د خپلو زرګونو وژل شویو عسکرو او لسګونه زره ژوبلو شویو پوځیانو له وینو او معیوبیت نه پند واخلي نه دا چې دلته نور پوځیان راولیږي تر څو هغوی هم د افغانانو د روان جهادي غبرګون په ترڅ کې ووژل شي معیوب شي او په رواني مرضونو اخته شي امریکایانو ته وایو تاسو چې د سپتمبر د پیښې په پلمه افغانستان اشغال کړ نن له هغې ورځې څوارلس کاله تیریږي د دې پر ځای چې تاسو د افغانستان په اشغال سره د سپتمبر د یولسمې په څیر د نورو پیښو مخنیوی کړی وي نن ستاسې د ژوند هر لحظه د نړۍ په هره برخه کې ستاسو لپاره د سپتمبر خونړۍ حادثه ده هر ځای تاسو تر برید لاندې او ژوند مو په خطر کې دی د همدې کبله د فلسطیني ولس د غوښتنو او نورو مستضعفو مسلمانانو د برحق داعیې لپاره به هر وخت خپل اواز اوچتوي نن ورځ موږ وینو چې لله الحمد مجاهدینو د الله په نصرت دشمن ته په هر میدان کې ښکاره شکست ورکړی د افغانستان په هره برخه کې مجاهدینو ډیر فتوحات حاصل کړي د دشمن ټولې دسیسې یې شنډې کړې د دې لپاره چې نور هم د الله د نصرت مورد وګرځو باید مجاهدین ورونه خپل جهاد د الهي کلمې د لوړوالي او خپلو ځورېدلو هیوادوالو د اسودګي او خدمت په نیت پرمخ یوسي د ولس د ځان مال او انساني حیثیت ساتل خپل شرعي او اخلاقي مکلفیت وګڼي له هغوی سره په تعامل کې له عطوفت مهرباني او خواخوږۍ څخه کار واخلي د جهادي فعالیتونو په ترسره کولو کې ولسي حمایت ته ځان او د عامو مسلمانانو ستونزې له علما کرامو قومي مشرانو او ولسي متنفذینو سره په مشورې او تفاهم کې حل کړي او له ولس سره د حاکم نه بلکې د خادم په حیث چلن وکړي په پای کې یو ځل بیا افغان مجاهد ولس د سنګر مجاهدینو د دشمن په زندانونو کې اسیرو مجاهدینو او ټول اسلامی امت ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم الله تعالی دی د مجاهدینو او ټول مسلمانانو ټول هغه قرباني او فعالیتونه چې د الله د رضا لپاره تر سره کوي قبول کړي الله تعالی دی ټول اسلامی امت د دشمنانو د هر ډول دسائسو له شر محفوظ او مسون لري او الله تعالی دې ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې د اختر په دغو نیکمرغو ورځو کې د شهیدانو بندیانو مجاهدینو مهاجرینو او ټولو ناوسه او بېوزلو مسلمانانو کورنۍ هم په خوښیو کې را سره شریکې او تر خپله وسه احتیاجات پوره کړو والسلام د اسلام خادم امیر المؤمنین مولا اختر محمد منصور